بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د سیرت النبی د درسونو په سلسله کې پرون موږ او تاسو د جاهلیت په زمانه کې د عربو ځینې ښه صفات یاد کړو او دا ویلي چې عرب رب العالمين د آخري امت د منبع او د قائد په حیث باندې ځکه انتخاب کړ چې په دې نور امتونو کې کاغه رومیان وو کاغه فارسیان وو کاغه هندیان وو کاغه چینایان وو کاغه نور خلک وو په هغوی کې د نوي رسالت د خبرولو د نوي دعوت د خبرولو وړتیاوې او استعدادونه دا ورکې نه وو ځکه هغه نور زاړه شوي وو او بیا هم دا ویلي چې دغه نوې دعوت د اسلام دین د تر علم او تر فرهنګ زیات قربانۍ ته ضرورت درلود او د قربانۍ صفات په عربو کې ډېر وو په غیبه نیم تفصیلی خبر وکول په آخر کې دا ویل چې دوی د دې خو صفاتو ترڅنګ څه ډېر بد صفات هم درلودل د هغو بدو صفاتو یا د بدو حالتونو له جملې نه یو د دوی د عقیدې فساد د عقیدې فساد د عقیدې فساد د دوی دا و چې د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د زمانه لتیریدلو نه ډیره موده ورسته کرا کرا په دوی کې الهي تعلیمات نبوي ارشادات او د ابراهیم علی السلام او بیا د اسماعیل علی السلام عقیده د هغه تعلیمات د هغه اصول د هغه شریعت د په دوی کې کمزوري شو او بیا په عین وخت کې دوی په داسې یو ځای کې اوسېدل چې شاوخوا ورنه نور مشرک ولسونه او نور مشرک ملتونه پراته وو که هغه رومیان وو او که هغه فارسیان وو او که هغه د سمندر نه دې غاړه هندیان وو د زمانې په تېرېدلو باندې دغه تاجران یا مسافران یا نور داسې خلک چې هغه به دغه شاوخوا ملکونو ته لاړل په دې شاوخوا ملکونو کې به یې د عبادت مختلفې طور طریقې ولیدلې دا چې خپل دوی ناپوه و او د الهي تعلیماتو نه لري شوی و حق او باطل ورنه ګډوډ شوی و نو بیا به هر چا لزان سره یو نوې تصور یو نوې عقیده او یو نوې نظر د عبادت یو نوې شکل تبې لزان سره راوړو او که د هر قبيله او د هر طایفه یو چا بل ځان سره یو نوې فکر نوې نظر راوړل هغه به د ځان سره ټینګ هغه به د مغوی دین شو د مغوی طریقه به شو د غوی مذهب به شو په هغه به سره ټینګ ولاړو همدارنګه به یو بل قبيله چې د فارس نن څه تاثیر اخیسته و په غیب سره ټینګ ولاړو یو بل قبيله به د بل چا نه اخیسته و په غیب سره ټینګ ولاړو د انبیاء علیهم صلوات و سلام نشتون په دوی کې د جاهلیت سبب شو عقیده د دوی فاسده شو دغه د عقیده فساد د دوی د ته ورسېد چې دوی د بوتانو عبادت شروع کړي د خالق مالک د واحد اله په ځای دوی د مختلفو بتانو عبادت شروع کی شرک ورکه را پیدا شو او دا ټول عرب چې څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د یوې مخې په شرک باندې اخته وو مشرکین وو خو په دوی کې ځینې ځینې خلک چې درې یا څلور یا ځینې علما او شپږ داسې یاد کړي چې هغه د دغه شرکی خرافاتو ترڅنګ یوه برخه د ابراهیم علیه الصلوة والسلام د تعلیماتو او یوه برخه د اسماعیل علیه الصلوة والسلام د تعلیماتو هم په ذهن کې له ځان سره لرله خو دغه خلکو تاثیر په دې عموم عربو باندې دومره نه و چې هغه د دوی د هدایت سبب وګرځي نو په دې ټولو عربو کې د دوه او درې او څلورو کسانو شتون چې هغه ته هم همدغه جاهلیت سرایت کړی وي خو یوه برخه عقاید یې داسې وي چې هغه د حق خوا ته میلان لري، د دوی تاثیر به ډېر کم وي، نو ځکه خو دوی څه ونه شو کولای چې خپله ټولنه بدله کړي. د عربو دا بت پرستي داسې نه وه چې دوی کله د بتانو عبادت شروع کړ نو الله یې بیخي پرېښود. شرک د دوی الحاد نه و. د شرک معنا دا ده چې دوی د الله سره نور بوتان یا نور معبودان دا شریکول شرک یا شراکت دا خو د دوو یا څو جهتونو ترمنځ راځي کنه نو دوی اصلي الله د رب په حیث باندې معنی خو د اله په حیث باندې نه معنی علما وایي دا د شرک درې ډولونه دي د توحید هم درې ډولونه دي د توحید درې ډولونه دي یو د توحید د ربوبیت رب پروردگار ته وایي کنه چې د یو څه پرورش کوي لنشت نه هست کوي او بیا یې کمال ته رسوي تربیه یې کوي پالنه یې کوي روزنه یې کوي پالون کوي دی نو عرب په دې باور و چې الله شته یعنی رب شته خالق د موږ همدغه رب ده روزي همدغه رب راکوي اولاد همدغه رب راکوي ژوند همدغه رب راکوي ژوند همدغه رب رانه اخلي همدام بیرته مړ کوي دا باور دی دوی و خو شرک د دوی بیا په څه کې و هغه په دې دوه نورو ډولونو د توحید کې و یو ډول د توحید هغه توحید د ربوبیت ده دا دوی معنی قرآن په دې باندې شاهد ده په قرآن کې الله تعالی فرمایي که چیرې بل دینه پښتنه وشوه چې من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهن العزيز العليم که چا به دا پښتنه تی وکړه چې د اسمانونو او د ازمکه دا چا پیدا کړی نو بیا به دوی ورته ویل چې دا هغه عالم علیم او قدرتمن غالب ذات پیدا کړی د کون خالق د دې ټوله دنیا او د مافیه د دې خالق بوتان نه ګڼل په دې باور چې دا الله پیدا کړی دی د دې مالک هغه ده د دې خالق هغه ده ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله چې دوی چا پیدا کړی دي کدا پښتنه بچاته نه کوله نو دې بده جواب دا چې دا الله پیدا کړی الله یې د رب په حیث باندې معنی په دا دوه نورو ډولونو کې چې یو توحید د الوهیت ده یعنی د عبودیت الله خپل معبود نه غاڼه او کې غاڼه نو د الله په عبادت کې نور جهتونه او نور زوات دا ورشریکول نور خلک به یې شریکول، کله به د بت په شکل و، کله به د پیري په شکل کې و، کله به د لمر په شکل کې و، کله به د سپوږمۍ په شکل کې و، کله به د یو بل ذات یا د یو بلې ګټې، د یو بل څه په شکل کې به و، د الله سره به یې نور خلک شریکول. او دا عبادت چې ده، دا یو ډول سجده او رکوع او روژه او حج دا نه ده، د دې ډېر انواع دي، د عبادت په دغه انواعو د عبادت کې چې په هغه کې نذر ده، په هغه کې خوف ده، په هغه کې رجا ده، په هغه کې طمع ده، په هغه کې ذکر ده، دا نور انواع د عبادت ډیر دي په دې انواع د عبادت کې به د الله سره شریک پیدا کاوه او دریم ډول د توحید چې د هغه توحید د اسماء او د صفاتو ده یعنی د الله په هغو صفاتو او هغو اسماو کې چې په الله پورې خاص دي په هغه کې به دوی نور خلک ور شریکول یعنی د الله د علم اندازه علم به یو بل تور کاوه د الله د قدرت اندازه او قدرت به بل ذات ته مانو لکه څنګه چې الله په خپل مخلوقات کې تصرف کوي دغه څه به دوی یو بل څوک متصرف ګاڼو نو دوی د الله په دې دوه نور ډولونو د توحید کې چې توحید د اولوهیت ده او توحید د اسماء او صفات ده په دې کې دوی مشرکین شوي شرک دوی په دې کې کاوه خو الله مدبر الکون غاڼه الله خالق غاڼه الله مالک غاڼه انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا دوی به د خپل معبودان داسې ګڼل چې موږ چې د دوی عبادت کوو دا خو دوی به ذواتهم دوی موږ معبودان نه ګڼو بلکې دوی هغه وسیلې او واسطې دي چې موږ حقيقي الله ته ورنږدې کوي انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا من الله ته ورنږدې دا د دوی تصور و الله دا تصور ورسره نه معنا دا د توحید منافی تصور و او هغه صفات چې هغه قدرت دی الله دا علم دی الله دا بصر دی الله دا اراده دی الله دا ټول هغه اسماء او صفات چې بندگان پاغه کې دی الله مخلوق پاغه کې شریک کېدای نشي دی به یو برخه خلق په شریک کول ما دا تر یو وخته پورې داسې ګڼل چې دا د پخوانیو مشرکانو عقیده وه او په دې کتابونو کې مې لوستلې خو عملا مې څوک لیدلی نه و چې رښتیا دې هم انسانان داسې عقیده ولري یو ورځ زه ښار ته لاړم ښار ته لاړم په ښار کې مې یو ټکسیوان سره خبره وکړه چې ما تر اډې پورې ورسې یو څوک مریض را سره د ټکسي وان سره چې کېناستم دی په لاره کې شروع شو دایما شکل او صورت داسې د ملا غوندې ورته ښکاره شو نو غوښتل چې ما ته ځان لږ رانږدې کړي زړه رانږدې کړي نو بیا ما ته ویل چې ما خو د پلاني پیر سره اتلس کاله تیر کړي دي او هغه ډیر لوی پیر وو داسې کارونه به کول دا کارونه به کول نو ما ولې څه کارونه به کول وای هغه به داسې کارونه کول چې ویل شه نو هغه کار به کېده چې ویل مشه نو بیا به نه کېده نعوذ بالله زه ورته وایم داسې مه وایه په دې کافر کېږي دا خو د الله خصوصیت ده دا کن فیکون دا خو د الله خصوصیت ده دا خو بل څوک نشي کولی ما ته وایي نه مړه نه نه نه مولانا صاحب الله برخه ورکړې وه که نه زه هم د څه شي برخه ورکړې وه ما ته وایي ولې ته نه پوهېږي وایم زه نه زه نه څه شي برخه وایي خو په خپل خدای کې برخه ورکړې وه که نه نعوذ بالله په خپل خدای کې الله برخه ورکړې وه نعوذ بالله نو اوس زه وایم چې دا سړی زه پوه کړم د دې په کوشش کې چې دی زه پوه کړم او د دې شرک له عقیدې نه یې واړوم زه هم داسې مه وایه د الله په خدایي کې د هیچا برخه نه الله د ټولو خالق ده مالک ده د الله د دوی معبود ده متصرف ده نور ټول الله ته محتاج دي وای نه نه مړه هغه داسې نه و هغه به چې ویلې شه نو شو به او چې ویلې مشه نو بیا به نه کېده نو مولي به تی راته یو مثال وایي څه چلې کړی ته خو یو مثال راته وایي و یو ورځ یو سړی ورته راغی چې پیر صاحب د ضیاء الحق نه دی د صدر ضیاء الحق دا ډیر ظالم دی دا خو راته ختم که نو ویلې چې ضیاء الحق نه ضیاء الحق سړی ته وی چې زنو وشو کار اچو د باندې لړې و غنټه ورسته راغی چې جی هغه باندې خو جهاز را پرې وته ختم شو وې دا خو دې ما پیر مړ چورته ضیاء الحق نه ضیاء الحق صدر نه صدر بس ختمې کور خپ صراحت باندې او پر رسا الفاظ ویل چې الله په خپل خدای کې برخه ورکړي ده او د کن فیکون د قدرت خپل پیر ته حاصل ګاڼه او مثالونه بیا په باندې تیرول ما خپله غاړه خلاصه کړه چې څونه شیان مې زده وه هغه مې ورته وویل خو تر اخره یې نه دې ما خبره واورېده نه یې ومنله نه یې زړه ته ورکوزه شوه نو دا خبره سمه نه ده چې په دې زمانه کې شرک نشته یا په دې زمانه کې مشرکان نشته په همدې زمانه کې مشرکان شته د الله په الوهیت کې شرک کوي او د الله په اسماء او صفاتو کې شرک کوي عرب هم دغه دوه ډولونه د شرک درلودل ربوبیت کې شریک نه ګاڼه د الله سره څوک رب یې الله ګاڼه خالق یې الله ګاڼه مالک یې الله ګاڼه په اولوهیت کې د عبادت په انواعو کې ورسره نور خلق شریکول نور ذوات شریکول او په اسماء او صفاتو کې نور خلق شریکول ورسره دا اوس هم دغه دوه ډولونه د شرک خلکو کې چلیږي ډېر کم خلک په دنیا کې داسې دي چې هغه د الله د ذات نه د الله د وجود نه انکار کوي باقی مانده دا نور خلک چې دي هغه ټول د الله په وجود باندې قائل دي خو هغه تصور دی قائل دلو یې غلط دور باندې الله چا د شریکان سره منلای چا یو بل شی دی الله په حیث باندې منلای ده یو بت دی الله په حیث منلای ده یو بل معبود دی الله په حیث باندې منلای خو د اولوهیت تصور په ذهن کې شته ده غلط تصور دی خو شته ده داسې خلک ډیر کم دي ملحدان په دنیا کې چې هغه دی د الله دی وجود نه منکر وي چې په هغه جمله کې د کمونستان هم وو استاد ارباب من دون الله هغه یې منه کړ الله یې معنا یعنی هدف دې ماده ده چې د الله سره هغه نور خلق شریکان کول خو خپل د الله له وجود نه منکر نه و د الله له وجود نه منکر نه وو، په دې کې یې شرک کاوه، داسې نه ده چې ما ویلي چې په ربوبیت کې دوی موحدین وو، دوی انکار ترې نه نه کاوه، بیا دغه عقیده د دوی په ذهن کې داسې راغله چې دغه د موږ معبودان دغه چې د موږ د الله سره شریکان کړي دي دا وی اصلي معبودان نه دي الهه نه دي دا د موږ شفعا دي د الله په حضور د موږ شفاعت کوي بیا د وخت په تیریدلو باندې دغه شفاعه دوی داسې وګڼل چې دوی خپل ذاتی قدرت او ذاتی تصرف هم لري ذاتی تاثیر هم لري نو بیا اولې شفاعه وګڼل د وخت په تیریدلو باندې او د جاهلیت په زیاتېدلو باندې دوی بیا دغه شفعاء چې یو وخت کې ګڼل دا یې د خپل ذاتي تاثیر چې یعنې دوی هم څه کولای شي شفاعت قهري ورته ثابت کړ دا یې ورته ثابت کړ خپل ذاتي تاثیر ورته ثابت ک او بیا یې دغه عقیده په دوی کې راغله تر دې اندازې پورې چې دوی بیا خپل دغه شفعا معبودان وګڼل او دوی ته هغه قدرت ثابت ک چې هغه کم د حقيقي اله قدرت دی د دوی دغه د بت پرستی عقیده چې وکړه راغله نو بیا په دې بت پرستی کې تفنن حاصل کړ تفنن په دې معنی چې ډول ډول معبودان یې ځانته اختیار کړ مخکې تر دې چې په دوی کې د رایج د بت پرستی په حیث باندې د دوی یو څوک عمرو ابن لحی نومېده هغه په یو وخت کې شام ته لاړ چې شام ته لاړ ګوري چې د شام خلک د بوتانو عبادتونه کوي او د هر چا په کور کې د هر چا په بتخانه کې د هر چا په معبد کې ډول ډول بوتان کې نو به لغه زنه یو څو بوتان لزان سره راوړل کعبه ته راوړل هغه الته په کعبه شریفه کې کې خودل نو به خلکو ته ویل چې دا نوې طریقه ده د عبادت نوې طریقه راوتلې و په هغه وطن کې خلک ډیر په رونق او ډیر په شوق باندې دا تر سره کوله نو تاسو هم راځي د دغه بتان نه طواف کوئ ځکه په دوی کې ډیر تاثیر ده او دا داسې څه کولی شي نو اول مؤسس د بت پرستۍ یا اول واردونکی د بت پرستۍ په دوی کې عمر ابن لحی دی و خزاعي د بنو خزاعه و د چې کله راغی او دغه بوتان یې مکې ته راوارد کړ بیا نو ټول خلک خو داسې نه و چې په مکه کې اوسېدل ټول عرب نور عرب به بیا راغلل چې کله به مکې ته راغله وبه کتل چې په مکه کې بوتان ایښي دي په کعبه شریفه کې او دغه بوتان د دې ځنه دی وړلو څوک اجازه نه ورکوي ورته نو بیا به د مکې نه د کعبې د شاوخوا نه یا د حرم د شاوخوا نه یو څو تیږې د ځان سره ویوړي یو څو تیږې به د ځان سره ویوړي وایي د دی ګومانه د کعبه سورې لویدلې یا د کعبه تاثیر په لویدلې یا دی د نور بوتانو سره وخت تیر کړی دا د دینه تاثیر اخیسته ده نو د تیګه به مبارک وګڼل او د ځان سره به ویول دی هغه نه به الته په خپل کلی کور کې توافونه کول خپل حاجتونه به مغتل سجده او رکوع به مرته کوله او خپل نظر او نیاز به د هغه په نامه باندې کاوه تر دې چې به خبره لګور تیر شو نو مخکې خو یواز به د حرم تیګ لزان سره وړلې بیا به چې هر چیرې تیګ خوخه شو ځان سره به ویوړ هغه به د معبود وو تر دې چې هم ورتیر شو اخواته نو بیا به داسې و چې یواز په تیګ به کفایت نه کاو مثلا وای کوم ځای کې بچو دوی داسې و چې حالت به تیګ نه و او د عبادت ته شوق راغی نو اکثره صحرا نشین او مالدار او مالچران خلک وو نو بیا په وی خاور را غونډې کړه په ځای او یو ځبې په ول وشله یا به میګه په ول وشله هغه به لند کړه داسې به سره لګوټه په ولوټه په لاره جګه به کړه وړکه غونډکه ونه تیګ مانند یو شی به جوړ کړ بیا به هغه نه طواف کاو یا به هغه عبادت کاو دغه تعظیم به کاو په خپل به د خاور نه وزبه په راول وشله او بیا به دغه نه معبود جوړ کړي ځان ته په دې نو کفایت نه کاو کله به داسې و چې بیا به دوی د مال چرانۍ دپاره صحرا ته ووتل او له ځان سره به یې څه خواړه وړي وو هغه خواړه به داسې و چې دوی به وړه خرما غوړي او خوږه دا به یې سره ګډ کړي یو کلکه حلوا مانند یو شی به یې ورنه جوړ کړی و دا به یې له ځان سره یووړ چې یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې په هغې باندې ګزاره کوي لږ لږ به یې خوړه و چې تږی کېده یو ځای به اوبو ته ورته یا به اوبه ورسره نو بیا به هغه نرمه وه حلوا غوندې شی به بس یو ځای به ورته کېناسته شپون د هغې نه به یې ځان ته یو بوت جوړ کړ چې بوت به یې جوړ کړ بیا به یې هلته په یوه ګټه باندې یو تیږه باندې یو ځای باندې کېښود د هغه عبادت به یې کاوه او طواف به یې کاوه د هغه نه به یې خپل حاجتونه هم غوښتل تعظیم به یې د هغه کاوه چې وږی به شو بیا به یې خپل بوت وخوړه هغه خپل خدای چې د جوړ کړی و ځان ته نعوذ بالله هغه به یې هغه به یې وخوړه حتی په دې کې بیا ځینې ډېرې داسې د تعجب وړ قصې هم پکې روایت شوي یو صحابي چې ورسته الله تعالی د ایمان په دولت باندې مشرف کړ یو ورځ د نور صحابه کرام سره ناست او د جاهلیت د وخت هغه عجیبه غریبه قصې یادول خپل منځو کې ایو وای چې د جاهلیت په وخت کې چاته خدای دونه ډیره فائدہ ونه رسوله خو د ما یو خدای و هغه ته ډیره فایده ورسوله نعوذ بالله وای دا چې وچکالي هغه راغله قحط راغی وچکالي راغی دا څنګه وای دا ځکه چې نور خلکو بوتان جوړ کړي او د خټو نه د لرګي نه د تیګو نه د دې شي نه او ما وای د خرما او د غوړی او د شودو او د وړو د دې نه جوړ کړی و نو خغټ بوت مې جوړ کړی و دې وچ کړی مې بیا چې وچکالي او سختی او قحط راغی د مکه په خلکو باندې وای دا یو ما ولې چې خد دغه خو نو چې خدای خاص یم خدای ده چې دا یو لاس نه څه پروا کوي و یا لاس مې تنه وخوړ لګ لګ به مې را پرې کاوه خوړه به مې بچان ته به مې ورکاوه و چې دا یو لاس خلاص شو بیا مې لچخه د خدا د یو لاس نشته ده بیا هم دا د خدای ده نو کدا بل نه څه پروا کوي نو بیا مې دا بل ته شروع کړ لګ لګ مې کنده کنده کورنه را ماتاو خوړه به مې بل اخر هم دغه سه بل ورځ مې په خوته شروع کوله د په خونم سپورت د مشه به دا سری اصلي خو به کې سر ده وای تر څو پر چا غسر ته نوبت رسیدو نو بیا وای غلې را وارد شوې د شام نه غلې را وارد شوې راغله یعنی تر دې اندازې پورې دوی داسې سخیفي غیر معقولې عقیده درلودلې نو بیا وای کله به چې دوی په سفر باندې روان وو او په یو ځای کې به یې واړول هلته به بیا دوی چې شپه تېروله چونده د عبادت روحیه په انسان کې یو فطري او طبيعي روحیه ده یو داسې غریزه ده چې هغه په معنویت ډکیږي په مادیت باندې نه ډکیږي نو بیا به عبادت ته اشتیا راغله چې عبادت وکړي نو ویلاړ بیا به څلور تیږي راټول کړي څلور تیږي به راوړي داسې ډولي ډولي بیا به د څلور تیږي کې خو په غور باندې کوتل چایو به ډیره ډولي خویا پاکه ورته ښکارا شو هغه به د معبود په حساب باندې ومنله او د دریو نور نه به نغره جوړ کړ هغه به د دریو نور باندې به خپل دیګی میګی باندې ک یا به خپل تبي ور باندې باندې کړه په غیبه نه به پخلای وکړه یو به د معبود په حیث باندې د ځان سره ومن دا قصې ټول ابو الحسن علي ندوي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین په دې کې په خپل روایت او سند سره ذکر کړی دی او چې کله به سهار شو نو بیا به نغره هم پرې خود او خپل معبود به هم هلته پرې خود روان بشو تین خپل سفر به کاو بل ځای ته به ورسې د الته بیا هم د عمل تکرار و بغرځ څلور تیګ به راټول کړي بیا به هغه کې بیا وکتل چې کم یو ډیره خایسته به ورته ښکار شو پاک به ورته ښکار شو غوړه تازه به ورته ښکار شو هغه به معبود وګرځوله او دا درې نور به بیا نغره جوړ کړ او کله به چې سړی سفر ته ته نو اخرنی کار به چې کاوه هغه دا چې د خپل بوت ته براغی او دا بوت به مسه کو د دنه به هغه برکات په خپل ځان کې انسټال کړ نور به بیا روان شو چې دا ځنه اوس مبارک شوم او د سفر مې هم نور په خیر باندې تیریږي او کله به داسې و چې امام بخاری رحمت الله علیه دی ابو رجاء العطاردی نه روایت کوي وایي چې كنا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا هو خيرا منه القيناه واخذنا الاخر د کانو د ګټو عبادت بم کاوه یو تیګه بم په خدای نیولې هغه بم را سره ګرځولې بم په کور کې ساتلې و ترغه خبم بل پیدا کړ دا بم وګرځولې و بل بم را واخست فاذا لم نجد حجرا شکل بم تیګه بیا پیدا نکړه نبوه جمعنا حثوه من تراب یوازې د غزمکنوي معبودانو باندې کفایت نه کاوه هر شی به چې داسې لوی او عظیم ورته ښکاره شو ځینو قبایلو به بیا هغه په خپل معبودیت باندې ونیو وای چې ځینې خلک کانت بنو ملیح من خزاعه یعبدون الجن د خزاعه یو څنګه هغه به د پیرانو عبادت کاوه زینو به پکې د نورو ستورو عبادت کاوه نو دغه د بوتانو عبادت یا د اسنام عبادت یا د انصاب عبادت انصاب به دې ته ویل چې د کعبه ترڅنګ به تیګه درولې وي نسب کړي به وي هغه به مقدس او محترم ګڼلې په هغه کې به تاثیر ګڼه د عبادت تصور د دوی دغه شی په خپل لاس به یو شی جوړ کړ، بیا به یې هغه ته تعظیم هم کاوه، د هغه نه به یې د نفع او د خیر تمه هم ترې نه درلودله او دغه بتان بیا دوی نه یوازې دا چې په کعبه شریفه کې ساتلي وو، په حرم کې ساتلي وو، په کورونو کې به هم ورسره وو، په سفرونو کې به هم ورسره وو، له هر شي نه به یې هم جوړول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتم کال د هجرت باندې مکه مکرمه فتح کړه، چې کعبې شریفې ته داخل شو، نو ګوري چې درې سوه او شپېته بتان په کعبه کې ایښي دي. عربو ته نصرانیت او یهودیت هم راغلی و یوه برخه خلکو یهودانو د شام نه کډه کړې وه راغلي وو مدینې منورې ته او په مدینه منوره کې دلته د ځان لپاره داسې آبادي جوړې کړې وي چې د وخت په تیرېدلو بیا د دوی نه قومونه جوړ شو بنو نظیر بنو قینقاع او نور واړه او غټ قومونه داتې نه جوړ شول بنو قریظه دوی بیا ځان اهل کتاب غاڼه اهل علم یې غاڼه او د خپل معنوي تاثیر او خپل روحاني حیثیت د په دې عربو باندې منلې او عربو باندې دوی نه مشورې اخیستي عربو باندې دوی نه د حلال او د حرام روا او ناروا د دوی پښتنه کوله دوی به خپل تحریف شوی دین خلکو ته ښوده کله داسې هم پېښ شوي وو چې ځینې عربو ځایي عربو یهودیت قبول کړی وو او داسې خو ډېر پېښ شوي وو چې عربو مسیحیت قبول کړی وو ځکه یو درس کې مخکې ما تاسو په خدمت کې عرض کړ چې د روم امپراتوري د مدیترانې جنوبي غاړو کې کاغه په سوریه کې و ک ترکیه کې و ک د شام په دې هوادونو کې و بیا په مصر کې و په لیبیا کې و په تونس کې و په الجزایر کې و تر مراکش پورې او د خو د افریقا منځ ته تر حبشه پورې د دوی تسلط راغلی نو دوی د عربو سره ګاونډیانو بلکې د عربو په یو برخه خاور باندې د دوی پاتشاهي و د دوی تسلط ور باندې و د مسیحیانو نو یو زیاته برخه خلکو د عربو په هماغو سیمو کې مسیحیت هم قبول کړی و نو دینی وضعیت د جاهلیت په وخت کې دا و چې یو برخه خلک بت پرستان مشرکان یو برخه خلک د يهودیت نه متاثر و او یو برخه خلک بیا له نصرانیت نه متاثر و د رسالت او د پیغمبر په اړه باندې د دوی تصور هم همداسې ګډوډ و دوی داسې فکر کاوه چې دا پیغمبر باید یو ملکوتی حیثیت ولري یو انسان نه وي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی الله راولېږه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی غوندې یو بشر و بشري تقاضاوې درلودلې ډوډۍ به یې خوړله سودا پسې به وته بازار ته وته نو بیا به دوی تعجب کاوه چې دا نو څنګه پیغمبر کېدی شي چې ډوډۍ هم خوري په بازارونو کې هم ګرځي ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دا څنګه پیغمبر ده چې طعام هم خوري او په بازارونو کې هم ګرځي د خلکو د انسانانو سره ګرځي دا پیغمبر کېدای نشي پیغمبر خو باید د اسمان نه راکته شي او خلک ته خپل پیغام واوري او بیا داسې یو روحاني کیفیت وي د یو معنوي کیفیت وي او خوراک نه لري څکاک نه لري بشري عجز سره مخامخ نه وي د پیغمبر په باره کې د دوی تصور هم داسې ګډوډ و لکه څنګه چې د الٰه په باره کې او د هغه د عبادت په باره کې تصور داسې ګډوډ و د آخرت په باره کې ځینې داسې و چې په آخرت باور درلوده خو داسې غلط باور یې درلوده ځینې اصلا په آخرت باندې باور نه درلوده دې ته به تعجب کاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې تاسو بیا را پڅول کېږئ او د تاسو نه حساب کېږي حتی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او یو زوړ اډوکی وروست اډوکی به راوخته او داسې به په ورغوي کې وسوله او بیا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې پوک هغه به چې ختم شه نو بیا به ورته ویل ما قالوا من يحيي العظام وهي رميم دغه چې بيخي خاور شوی دی دا اډوکی دا به څوک را ژوندې کوي قل يحييها الذي انشأها اول مره هغه ذات به بیرته را ژوندې کوي چې د نست نه اول ځل باندې دا هست کړ اول نه و به دا هست کړ یو برخه خلکو په آخرت باندې تصور درلود هغه به دا ویل چې څوک چې په دنیا کې نیکبخت دي او په عیش او عشرت کې دي نو هغه په آخرت کې هم همداسي وي یو برخه خلکو په آخرت باندې بيخي باور نه درلوده نو د دې د تصور د آخرت په باره کې هم ګډوډ و تصور د رسول او د نبی په باره کې هم ګډوډ و تصور د عبادت په باره کې هم غلط ګډوډ و تصور د الٰه په باره کې هم ګډوډ و نو دغه دینی جانب دا د دوی فاسد شوی و عقیده فاسده و د دې خلکو نو دا هغه خبره و چې ما په شروع کې تاسو ویل چې د دوی په بدی کې یو بدی څه شی و د عقیدې فساد و د عقیدې فساد و په غیبیاتو باندې د دوی عقیده فاسده و جوړه نه و د دې ترڅنګ د دغه دینی یا عقیدوي جانب ترڅنګ په دوی کې اخلاقی مشکلات هم ډیر و اخلاقی مشکلات اخلاقی مرزونه دا په دوی کې دومره ډیرو شنو زیاتی پاخه شوی و پکې دغه جملې نه یو پکې شراب نوشي و شراب د شرابو خوړل په دوی کې دونه ډېر شوي وو چې نور به یو زیاته برخه وي د شعر او د غزلیاتو د شرابو نیولې وه د شرابو رنګونو د شرابو اوصافو د شرابو د نشې کیفیتونو بس د زاړه جاهلي شعرونه چې ګوري نو ډیره برخه به پکې شراب نیولې د شراب سکل په دوی کې نه یوازې چې عیب نو بلکې د فخر او د کمال سبب یې ګاڼه او په شراب باندې بدوي وای دونه ډېری پیسې ورکولې چې د تاجر لفظ نه دی تاجر او تجارت دا به وای د دې اطلاق به کېده د شرابو په خرڅون کې به چې به چې فلانه تاجر ده نو معنا دا چې هغه شراب خرڅول والا ده یا به شاویل چې فلانه تجارت کوي نو معنا دا چې دی د شرابو کاروبار کوي دا د تاجر لفظ باندې نور د شرابو خرڅولو او خستلو د شرابو معاملې غلبه ور باندې کړې و نو په دوی کې شراب خوري دا ډېره و اوس هم په د معاصر جاهلیت کې هم تر ټولو مهم صفت د دوی کې دا ده شراب شراب نوشي دا اوس چې امریکایان راغلي دي کلی کلی کور کور هر خار ته شراب ورسوي شراب نوشي اوس په په افغانستان کې دونه ډیره شوې ده چې په دې ودونو کې داسې په سطلونو باندې تقسیمېږي پروس کال تاسو متوجي یو لري په کابل کې کابل بای کې چې څو کسان شراب ووجل په یو شپه باندې واده کې ډیر خلک ډیر کسان یې وژل ډیر ځلې د سپیک شوی دي چې په شراب باندې خلک وژل شوی دي نو شراب نوشي په دوی کې ډیره و د شراب نوشي ترڅنګ په دوی کې بل بد صفت چې و پکې هغه پکې دا و چې دوی به سودخوري ډیره کوله سودخوري د يهودانو نزد کړي و د سود معاملې به پکې ډیره وي یو چاته به مال په سود پیسې په سود باندې ورکړي بیا ورته چې وخت پوره شنو ویلې به چې پیسې مې راکړه کبه پیسې ورسره نه وي نو بیا به غور باندې دوچند کړه بل کال به چې راغی بیا هماغه وخت به راورسېدو پیسې مې راکه چې هغه سره به نوې بیا به یې درې چنده کړې ورباندې هغه اضعافا مضاعفه په قرآن کریم کې یاد شوی هغه دغه کیفیت لري دوی چې بار بار به یې هغه ورباندې څو څو چنده کاوه سودخوري په دوی کې ډېره وه دا اوس په د معاصر جاهلیت کې د معاصر جاهلیت اقتصادي بڼه ټوله سودي بڼه ده که تجارتونه دي هم په سود کې وي که بانکونه دي هم په سود باندې حتی دا سود او سود خوري او سود ورکول او سود اخیستل دا خو کله چې مالی مسابقه دنیوي مادي تسابق د انسانانو ترمنځ راشي نو هغه یو پیسې لري هغه خپل کار په مخ بیایي دغه بل بیا غواړي چې دغه سره مسابقه وکړي دی پیسې نه لري خو د مسابقې نم نه تیریږي ځکه د مادیت روحیه په د داسې ورسپره شوې ده په ذهن کې داسې ورننه وتلې ده چې ټول معنویات حلال او حرام دای هر څور نه هیر کړي نو دی ورځي بانک ته د بانک نه پیسې اخلي په سود باندې ترڅو چې دی هم د یو چا سره مسابقه وکړي ترڅو چې دی هم د خپل اقتصادي فعالیتونه په مخ باندې بوزي نو ټول د اوسنی معاصر اقتصاد د دې معاصر جاهلیت اقتصاد هم دی سود په بنسټ باندې ولاړ دی سودی نظام دی د پخوانی جاهلیت سره تشابه په دې کې د شپې دې کې هم سود ډیر چلیږي د شراب او د سود ترڅنګ په دوی کې د زنا او د فحشا د صفت هم ډیر شوی وو زنا او فحشا ورکه تقریبا یو عادي کار ګرځیدلی و حتی چې ځینو خلکو به وینځه درلودلې او د فحشا د معاملې د چلولو لپاره به هغه ساتل او مجبورولې به چې زنا وکوي د زنا لپاره به وینځه ساتلې وي عائشه رضی الله عنها یو حدیث شریف نقل کړي بلکې د جاهلیت د زمانه یو حالت بیانوي هغه ان النکاح فی الجاهلیت کان علی اربعه انحاء جاهلیت په زمانه کې د نکاح څلور ډوله و فنکاح منها نکاح الناس اليوم یو ډول نکاح کې د خلکو وسنۍ نکاح چې څوک چاته ورزي خطبه کوي غواړي بیا هغه ورسره منی بیا شاهدان وي یعنی په یو جایز طریقه باندې دا نن چې کوم د اسلام شرعي نکاح ده یو ډول نکاح وي پکې دا یخطب الرجل الى الرجل وليته او بنته فيصدقها ثم ينكح ينكحها فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد دویم قسم نکاح ورکی دا و چې یو سړی به خپل خزه ته ویلی چې د منګ په دې نسب کې په دې اولاده کې خدا شي د شرافت او د نجابت څخه اثر او نخ ډیر نخ کاری خو هغه پلاني خېلو کې افلانې سړی ډیر زورور ډیر مخور ډیر جراتمن ډیر قوي ډیر خایسته سړی ده ته لاړه شو دی هغه نه نسلګيري وکړه دغه نه نسل واخله چې کله به دې نسلګيري ورنه وکوله دغه سړی نه نو بیا به د خپل خاوند وي تر هغه د خپل خزي سره نه یو ځای کېده ترڅو به چې دغه خزي حمل ښکارا شو چې د حمل علامې به یقیني شوې حمل به ښکاره شو نو بیا به که زړه ور سره یو ځای کېده به کنه تر اخره به صبر کو خو چې اولاد به پیدا شو هغه به د په نامه تمامېده هغه به د اولاد ګڼل کېده نو بیا به دغه سړي صفات ورکړه نقل شوی وختل به چې دغه نه دغه صفات را کاپي کی او په خپل نسل کې هغه خصوصیات پیدا کی ډېره بده د شرم خبره ده ډېره بده د دوسۍ د بې حیايي خبره ده خو په دوی کې دا عامه وه عایشه رضی الله عنها فرمایي چې دا دا د نکاح یو ډول ګڼل کېده فكان هذا النکاح نکاح الاستبضاع دې نکاح ته به د استبضاع نکاح وي د نسلګری نکاح به ورته وي ونکاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة دریم ډول د نکاح داو چې تر لسو کم خلک و ته نه ارڅو بچو دا د سپډلایز ډول باندې لړ او یوې خزه ته ورغله كلهم يصيبها دا به ټول یو په بل پسې سره یو ځای شول د دې خزه سره فاذا حملت کله چې حمل واخسته ووضعت او بچي به وزيګاو ومر عليها ليال بعد ان تضع او په دې بچي به یا په دې خزه به څو ورځې به تیرې شوې د بچی د پیدا کېدو نه ورسته نو بیا به د خلکو ته خبر ورولېږي امغه تر لاسو کمو کسانو ته چې تاسو راټول شئ هغه به چې راټول کړ د ځان سره د بدکارې خزي نو بیا به ورته ویلي چې قد عرفتم الذي كان من امركم تاسو ته معلومات د تاسو لما سره څه کړیو وقد ولدت او اوس می بچی راوړی ده فهو ابنک یا فلان، فلانیه دا د تا زوی ده، چې هر چا ته به یې ور منسوب کړ، هغه به بیا انکار نه شو کولای. بس دا نور به زړو انڅټونه روان وو، هغه یو به بیا د زوی پلار شو، یا به د لور پلار شو پکې. تسمی من احبت باسمه د هغه چا په نامه به کاوه چې دی به څوک خوښېده فیلحق به ولدها نو د خپل ولد به په هغه پوري په هغه سړی پوري منسوب ک دی غزوې به وګرځاو ولا يستطيع ان يمتنع ممن جاءها دغه راغلي خلکو به چا انکار نشو کولای چې هر یو به وګڼ نو انکار به چا نشو کولای وهمنا البغايا او دوی ته به بدکارې بغایا ښځې به ورته ویلي او څلورم ډول دا و چې په کورونو باندې به بیرغونه درولي وو زناکارې ښځې به وي په کورونو به په ځینې روایت کې راځي چې داسې سیکونجه غوندې بیرغ به درول درې کنجه غونه تیر څوکې نه داسې بیرغ به درولای چې هر چا بزړو الته به ورته په کلی کې براله بیرغی چې ورته وای وچاغه فلانه بیرغی ده هغه دغه د جاهلیت بیرغ ده جاهلیت د زمانه هغه اوس چې د لوحې درولې دا اوس د ګست هاوسونه نه دي بس دا مغه بیرغی زناکاری ده چې اوس بیرغونه په ځای باندې لوحې درولې دا ګست هاوسونه په افغانستان کې اوس دونه ډیر شو چې حتی د دې مفسد د دې غلام حکومت د دې مرتد حکومت وزارتونو او د دوی هغه خپل ادارې هم نه منل شول بندیزونه ور باندې په ځینو باندې ولګول یا د بنزینو د لګولو اراده وخوده نو بیا به هر څوک ورتله ورته چې هر څوک ورغله ورتله او بیا به چې کله به بچي به دې خزي پیدا شو نو هغه خلک خو به معلومه بیا به راټول کړ ډیر خلک به راټول کړ او قیافه شناس به ورته راوغوښتل قیافه شناس براغه د کلی خلک خو د کلی خزه به بیرغ به معلوم او کور به معلوم او دغه د کلی ځوانانو د کلی خلک به ورتل ورته نو بیا به چې بچي راوړ قیافه شناس به یې راوست او دا خلک به ورته راټول شول، نو بیا به دې قیافه شناس یو وارې دې ماشوم ته کتل، یو وارې به یې په دې حاضرو خلکو کې د دوی څېرو، شکلونو، لاسونو، پښو، نښو، نشانو دې ته به یې کتل، بالاخره اخر به یوې نتیجې ته ورسېده چې د دغه بچي او د دغه فلاني سړي تر منځ تشابه موجوده ده، ورته والی شته ده، یا یې په سترګو کې، یا یې په رنګ کې، یا یې په لاسو پښو کې، یا یې په قد و قامت کې. یا یې په نورو صفاتو کې په شونډو سترګو کې په ویښتو کې په دې کې تشابه شته د عقیه فشناس به بیا فیصله کوله او دا به د هغه زوی وګرځاوه نو د زنا زناکاری د وسی بغیرتی دا په ټولو کې نه و خو په یو برخه خلکو کې دومره ډیره شوی و چې د نورو انکار ور باندې نه کاوه د نورو انکار نه کاوه په دې معاصر جاهلیت کې هم تاسو ګورئ تر ټولو زیات ترکیز او زیات زور د دوی دا ده چې خزو ته د ازادي ورکړي د خزو ازادي د خزو حقوق د خزو ازادي د خزو حقوق او کم چې هغه لګونه متمدن یا د پردیو نه متاثر خارونه دي په هغه کې خزي مست کړي خزو ته تبلیغات ډیر وکول وکول لکه د هرات په خار کې تاسو ګوري د هرات په ولایت کې دا خودسوزي هلته ولې کیږي دا ځکه کیږي چې تلویزیونونه رادیوګانې موسسې کورسونه سیمینارونه مراکز تبلیغات دا د غربیانو هلته ډیر کړ خزه د میړونو او د کورنیو د ورونو د پلرونو په مقابل کې راو پارولې خزه غواړي ازادي واخلي خزه غواړي هغه څوک چې د ځلکی کورنۍ ور سره مخالفت کوي ام مخالفت سره زیات شي تهدید شي خبره شي ټکول شي وهل شي کله بندول شي کله یو بل معاملې من سره پیښ شي هغه بل اخر د تی خودسوزي وکړي د دې خودسوزي فرهنګ هم د غرب نه راغلی د مسلمانانو فرهنګ نه ده دا د افغانستان په هغو ښارونو کې چې هلته دوی د ښځینه ماحول کې یا په د ښځینه مجال کې خپل فساد ډیر خور هلته دغه د ځان وژنې د ښځو د ځان وژنې او د خودسوزۍ د معاملې را ډېرې شوې د زنا په معامله باندې تاسو ګوري چې څومره د د لس دولس کاله تیر شول چې یو ځای هم د سند پېښ شوی چې د زنا کوم حد دی جاري شوی دی. ها کله ناکله وایي چې په دې باندې جنسي تېری شوی ده، هغه جنسي تېری د جنسي تېري په نامه باندې یو څوک راونیسي، بندي یې کړي یا یې حتی اعدام هم کړي، خو شرعي حد خو نه نافذوي که نه؟ هغه خو یو بل شی دوی له ځان نه جوړ کړی ده. الله چې کوم حدود نازل کړي دي، هغه خو نه نافذوي. تر هغه چې ته زر کړه ته زیات شي نافذ کې خو په هغه کیفیت باندې او په هغه نوعیت باندې او په هغه اصول او طریقه باندې چې الله خو دلې هغه څه خو نه دی کړی کنه ځکه کاغه سیو کنه بیا خو به د الله دین نافذي او دوی خو راغلي په دې خاطر دي چې د الله د دین د نافذېدو مخه ونیسي د دې اوسنی جاهلیت هم همدغه صفات د فحشا لپاره زمينه برابرول د فلمونو لپاره تاسو وګورئ په دې شمال کې دا وحشت دې حد ته رسېدلی چې درې کلنې ماشومې سره هم زنا کېږي او یا په راډیوګانو کې برالا کوي هم وایي درې کلنې ماشومې سره څو ورځې مخکې خبره په راډیوګانو کې راغله که نه د څلور کلنې ماشومې سره راغله که نه د پنځه کلنې ماشومې سره د اووه کلنې ماشومې سره د شپږ کلن ماشوم سره د لواطت او د بچبازۍ دومره ګرم بازار جوړ کړی ده چې برلای سیډیانې خرڅېږي د د معاصر جاهلیت او د پخوانی جاهلیت ما تاسو ته مخکې ویلي چې پخوانی جاهلیت چې وپیژنو بیا دغه جاهلیت په عینه کې د اوسنۍ جاهلیت ښه تشخیصولای شو بیا نو بیا ځکه خو جرأتمن دا نه په دې باندې د جاهلیت اطلاق کوو ځکه په دې کې هماغه څه دي چې هلته بلکې ترغه په لوی پیمانه او ترغه په بد شکل باندې نن به یې همدلته بس کړو لمانځه وکړه د جاهلیت د باقی مانده صفات دي دوی په نورو مجالونو کې نن یوازې دینی او اخلاقی جانب وایو سبا ته به یې ځینې نور جوانب وایو او ان شاء الله یو د درې درس به د جاهلیت د زمانه په اړه کې وي وروسته به سیرت النبی شروع کو نو بیا به دا خوند راته